باب معرفة الوقف والابتداء ناظم سے په خطبه د کتاب کې ویلیو چې د قاریانو لپاره د قرآني حروفو مخارج پیجندل ضروری دی او د هغه صفات او دا مرته ضروری دی چې دی وقفونه پیجن څنګه ویلو وای کنه ابتدا کې هغه پیژندل ورته ضروری دي نو دلته دا ذکر کو المنح الفکریه کې مولا علی القاری صاحب ذکر کړی وای عمر رضی الله عنه فرمایلی مونږ یو زمانہ تیر کا او وان احدنا ليؤتى الايمان قبل القران یو سړی ته ایمان ورکې دې شو مخکې د قران نه معنا اول به اجمالی ایمان وروړې شو چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا به د ایمان تفصیل مونږ په قران کې ازده کولو دا معنا ده دا معنا نه ده چې تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران بعض خلک وای وای اول به ایمان ازده کې بیا به قران ته کېنی به میلو ایمان په قران کې ازده کیږي کنه اول به ایمان ازده کې معنا دا ده اول به کلمه وای چې مسلمان شي بیا قران کې نو په دې کلام کې علما وايي دلیل د دې خبرې چې وقف په جندل په قران کریم کې دا ډېر اهمیت لري زه بالکل اختصار سره به خبرې کوم او باقی تفصیلی د وقف خبرې موږ د وقف په دوره کې کړې دي ریکارډ موجود دی او تاسو ته ان شاء الله رام شي براتون کې وخت سلف صالحین زموږ چې کوم د دین مشرانو قراو هغه د دې شي ډېر خیال ساتلو د وقف او د ابتدا تر دې پوري وای ډېرو ائمه کرامو دا شرط کړی چې ترغیب یو طالب ته سند نه ملاويږي چې ترسو د وقف نه پیژني ابتدا نه پیژني ها امام ابو زکریا ذکر کړي، الوقف فی الصدر الاول من الصحابة والتابعین وسائر العلماء مرغوب فیه عن مشایخ القراء په ابتدا کې د دې ډېر رغبت و، ډېره مینه وه او په دې باندې ډېر دلایل دي ام سلمه رضی الله عنها فرمایي الله پیغمبر چې بکله تلاوت کول وای دا څه به کول سورته فاتحه غي په هر آیت به وقف کول نو پاره یې وقف سنت نور داسې دلایل دی پاغي خو ناظم چې دلته مختصر د وقف خبره درته ذکر کړي تجوید ستانه للحروف حروف لرا تا چې د حروف تجوید پیجندو الفاظ دي ټیک شول ستا د حروف د تجوید د پیجندو نه پس لابد من معرفت الوقوفی خلاصه نشته د پيژندو د وقفونو نه الفاظ دي ټيک شول اوس به دا پيژنې چې کوم ځای به ودرېږم او کوم ځای نه به روانېږم والابتداء او خلاصه نشته د ابتدا د پيژندو نه او خدري دي اوس به شروع د کوم ځای نه کې وقوف دا جمع ده یعنی وقفونه په اعتبار د تنوع د دې سره په یو محل کې ډېر وقفونه کیږي اسکان روم اشمام او ابتدا یو ده نو د دې وجنه التوی ول ابتدا آی مفرد ذکر کړ څوک دا وای دا وقوف مصدر د پشان د ابتدا قاموس کې راځي وقفه يقف وقوفا اعدام قائما وقف څه ته ویل کیږي ترک الاتیان بالشی ته یو شی نکول او درېدل بس دې کوم چې کم دې وقف توقف زګو چې دې کوم ترک د حرکت شي ترک اتیان ترک الاتیان بالحرکه حرکت ته نه وي خدا تعریف جامع نه ده پورا نه ده ځکه دا بیا هغه کلمې ته نه شاملېږي چې ساکنه ساکنه باندې موقف کیږي کنه نو اولاد دا چې دا سی ویل شي چې وقف ست ویل کیږي او درېدل په یو کلمه چې تجاوز په بل کلمې ته ونشي لغت کې په مانا د کښ او بندېدو راځي، اصطلاحي مانا مو وپېژنده. دا لفظي مانا کوم والابتدا او دارنګ ته په ابتدا پیژنې وهي تقسم اذن وهي تقسم اذا او دا وختونه دریو قسمونو ته تقسیم شوي چا دا په تشدید د سین سره ذکر کړي تقسمو خدا بیا الا صحیح کیږي چې ابتدائي کې د حمزه وي بیا تقسم به وي دا تقسیم شوی دی دریو قسمونو ته درې قسمونه کم دي اذن ثلاثه تام وکاف وحسن یو وقف تام دی بل کافی دی بل حسن دی تامن اصل کې تامن دی خو تخفیف شو د وزن د وجه وهي لما تم دا عبارت دې ذکر ډېر انتهایی غامز دی یعنی معنا یو بلکې معنا وردن نشوي د غتا زور ته سوچ کوي د لفظي معنا کوم به وضاحت سره ګور لفظي معنا سره لګه مختصره خبرم کوم وهیا او دا درې واړه لما تم د هغه کلام د وقف قسمونه دي وهیا ادا درې واره لما د هغه کلام د وقف قسمونه دي تم چې هغه کلام پوره چې کلام پوره شي نو یا به وقف تامی یا به وقف کافی یا به وقف حسنی اوس درته تعریفونه کوي چې وقف تام څه ته وایي کافي څه ته وایي او حسن څه ته وایي وایي فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي کچارته نو موجود او نشي مونده تعلق تعلق نه لفظي او نه معنوي د ما بعد او د ما قبل کلام د وروسته کلام او د مخکې کلام ای په کوم کلمه دې وقف وکړو د دې د ما بعد سره نه تعلق لفظي شته نه معنوي شته معنوي تعلق دا دی چې په معنا کې یو بل سره یو ځای دي مثالونه به درته بیا زوه او لفظي تعلق دا دی چې په الفاظو کې هغه په نحو کې معلومیږي چې لفظي تعلق څه دی دا فعل دی دا فاعل دی دا صفت دی دا موصوف دی ها نو که تعلق لفظي څه شي نو نه تعلق معنوي هغه نو دواړه نو نه تعلق لفظي نه معنوي او کان معنا یا صرف تعلق معنوي شته لفظي نشته فبتدی نو تبه د ما بعدنا ابتداء وکړي لفظي تعلق هم نشته معنا هم ختم شو مخکي د الذين يؤمنون د متقيانو صفاتونه درته شروع کړي فی هدل للمتقین دا غي صفاتونه په المفلحون باندې ختم شو ان الذين كفروا ذا بل خبره شروع شو بل سن د منافقانو او د کافرانو ذکر کړي نو معنا هم بدل شو معنا کوم تعلق نشته معنوي تعلق دا چې خبره لا ختمه نه نو دا وقفه تام وقفه کافی دي ته ویل کی چې تعلق معنوي شته خو تعلق لفظي نشته تعلق معنوي شته خو تعلق لفظي نشته لك يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون دلتا وقف وقف كافي دي تعلق معنوي شته اولی خبر لا شورو ده ده منافقانو فی قلوبهم ده دی پزلونو کې مرض ده ده چا دا مخی چه ذکر وشو نو مانا یو ده خو لفظا ستعلق نشته نو ته وقف کافی وای سوی ورته وقف کافی فتام فالکافی ته سوئی اے فإن لم يوجد تعلق که تعلق نه لفظي او نه معنوي نو فتام دلته خبره پوره کړه دا به کوم وقفي وقف تام بي او كان معنا فابتدي یا که لفظي تعلق نو خو معنوي وو نو فل کافی دا وسی او په کافی په دې دواړو کې فبتدی د ما بعد نه ابتدا کوا را واپس کېږه پیما خبره نه زمون چې کوم دی وای دلته وقف کې دلته نه را واپس شي دا نه تام دی نه کافی دی وقف تام او کافی کی د ما بعد نه بیا شروع کا لکه توس مثلا تلاوت کې وګدایت چیزی دی تا چې کوم ځای وقف وکړو د ما بعد سره تعلق لفظي دی تعلق لفظي تا ته نشم ویل تا نحو نه دی ویل دا د نحو سره تعلق ساتي لکه توس مثلا نو وې إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل اوس دا څنګه چې کول چې اوس وې ون نهاري ور بل کله نه دا ون نهاري په الليل کې د منځ کې واو راغله دا یو بل سره ربط جوړ کړي په اعتبار د الفاظو واو عاطفه ده نو دلته اوس تعلق لفظي ده نو چې تعلق لفظي رالو نو فهمنا عن بیا د ما بعدنا ابتدا منا ده منا کا ابتدا د ما بعدنا بلکې کوم ځای نه ابتدا کې رستو به بیا را واپس کیږي خبره نه رسیده که تعلق لفظي ده نو فمنعا الا رؤوس الايه جوز کله آیاتونو سر ده معنی آیات پورا شو نو بیا جایز ده فالحسن او دې دریم ته وقف حسن وای په نشب تعلق لفظي چې ستدي تسوي وقف ما ته وره بعضی آیاتونو کې معنا پورا نه ده خو آیت ته وقف په سنت ته اگر چې اختلاف ته په آیاتونو وقف سنت ته کنه ده دا اختلافي مسله ده او مونږ وایو چې او سنت ته وقف په آیاتونو باندې باغې دلایل دي ګور مثلا فويل للمصلين معنا نه ده پوره معنا یې دا ده هلاکت دی وی د پاره د موز کوونکو دې څوک موز کوي له هلاکت ته دا یې معنا شو هلاکت دی د پاره د موز کوونکو ورپسې ایت کې وي هغه موز کوونکي چې د خپل موز نه خبره دي صحیح شو وګوره معنا پوره شو اوس دلته معنا نه ده پوره خو چونکه آیت ته نو که معنا پوره ای او کنه خو چې اتر ورسې نو وقف تا ته سنت ته کې معنا چې لازمی ده چې کې با ککی وقف نو کمانا نیم پورا تا ته جایز دی ما بعد نشورو کوا سنا څوک په دې پوښي نو دی وای وای فمنعا ولفظا که تعلق لفظي ده نو فمنعا بیا ابتدا د ما بعد نه منه ده بلکې مخکې لبا واپس زی الا رؤوس الای که آیاتونو سرونه دي جوز نو بیا جایز دي ځکه په آیاتونو باندې وقف سنت ته ورورته په آیاتونو وقف څه سنت ته او زه چې اګوټ کې بیا خوب راځي اوس ګوټ کې نه تا که زه د کتابونو پر ټیکس باندې کینوم کنه دلته به درانه څه کړی وته به نور نو وایو ها ها وغير ما تم قبيح اے غیر د هغه کلام نه چې هغه پوره شوی دا مکه خو چې کوم خبره او کلام به پوره کی اوس که کلام پوره نه قبیح د دې نوم دی وقف قبیح وقف قبیح دې ته ویل کیږي اے چې تعلق لفظ مشته معنوي مشته خو غلطه معنا ته ذهن تر اوراله وې معنا یې څه ده وې الله زما د پلار لاسونه تباک ولې سیس ذاتې در سره کړ ها نه نه معنا دا و د ابو لهب لاسونه دې سیس ورشکم پوښوي کنه سا دې ختمه شوه مجبوره شوې نو اوس وقف وکړه جایز دی خو که مجبوره نه یې څه وقفونه نه کوې مجبوري دا ده چې سا دې ختمه شوه ټوخی در باندې ولګېدو ایر شو درنه ها وله يوقف مضطر ويبدا قبله وغره بیا به ابتدا ده مخکنه کې بیا وی وليس فی القرآن من وقف وجب ولا حرام غیر ما له سبب او نشته ده په قران کریم کې داسې وقف چې واجبي او نه داسې وقف چې حرامي علاوه د هغه وقف نه چې د هغه د وجوب او د حرمت د بار سبب موجودي